ورپسې صورت صورت رعد دی صورت رعد کې اختلاف دی چې مدني صورت ته کما کی صورت ته دواړه قوله پکې شته بعض وایي دا صورت چې دا مدني دی نازل شوی پس صورت محمد نا راجح دا دا چې نه مکی صورت دی رعد ورته ځکه په دې کې د رعد فرشتي په نوم باندې او فرشته د هغه تذکرہ پکې راغلی دا د مخ کی صورت سره ربط یاره سره مخ کی صورت سره خو ربط دا دی چې په صورت یوسف کې دلیل نقلی بیان کړی شو نو په صورت رعد کې به اوس دلایل عقلیه ته بیا بیان نه په دغه مسله توحید باندې بل په صورت یوسف کې بیان د سو شو پاغي کی ورتا ذکر چې کوم دین د مسلمانانو او د مشرکانو هغه جدا جدا وکړو نو په صورت رات کې ولاغي مثالونه ورکي په صورت یوسف کې رد د شرک په علم کو نو په صورت رات کې رد د شرک په دعا او کې پوښوي دا په دې طریقې سره بدا ربطونه نورم ډیر ګڼ جوړیږي نه پکې تاسو جوړول شي ها اوس دا په د مخکې صورت سره رابط شو دعوه د دې صورت او مقصد د دې صورت سره نو مقصد د دې صورت چې ده هغه اثبات د توحید دی یو او اثبات د رسالت ته دوا خو د توحید په مسله کې چې بالخصوص ثابتې نو هغه څه دی هغه به کوي رد د شرک په دعا توحید په دعا چې کوم نه هغه ثابتې او په سوار لسم آیات کې به دا دعوه راځي په سوار لسم آیات کې له دعوت الحق پوه شوې هغه الله تعالی د پاره د بلنه حق دعا چې کې مدد چې غواړي دی والله نه غواړه داغه نه مدد غوښتل حق دی داغه نه بغیر د بل چا نه مدد غوښتل څه دی هغه باطل دی نو دا درته خی رد شرک په دعا کې ها ور سره چې کوم دین په دې صورت کې دا خو دا یو دعوه شو دیمه دعوه ما تاسو ته وی په دې صورت کې دا اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت به ثابتې ښا او هغه ورست راځي پای کې به اصل کې شبهات او جوابونه کوي پای شبهات او جوابونه کې بیا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتې خو په اخیری کې به هغه ثابتې کې په 43 نمبر آیات درې سال وختمات کې به دعوه راشي ويقول الذين كفروا لست مرسلا تا ته بدوی وای چې رسول نه نو قل ورته وای کفا بالله شهیدا بیني و بینکم کافی دی الله تعالی گواه پمین زما پمین تاسو کې پر رسالت زما باندې نو اوله حصہ شو لا اله الا الله او دې مې حصہ شو محمد رسول الله دا به صورت سي دا به د غي خداوي دا اثبات د توحید چې کوي نو څلور قسم شرکونه برات کوي یو دویم نمبر دیار لس دلائل عقلیه براوړي ښا عقلی دلائل براوړي سمرا دیار لس بعد به علوی بعد به سفلی بعد به جوی بعد به نفسی بعد به آفاقی بعد به اعترافی بعد به محضی هغه ټول مې ته اصول کې ویلو هغه قسمه اساس بیا بیا وړي راوړي کنه او ته اصول را یادې کنه یادې اصول چې چا ویلي هغه څه فائدې کنه بل دا خبره ده چې پنځه مثالونه برته ذکر کړي ښا پنځه مثالونه برته ذکر کړي د تقابل په تور باندې نو یو مثال به ذکر کی په سوار لسم آیات کې دویم او دریم به ذکر کی په شپارسم آیات کې څلورم او پنځم برته بیا ذکر کی په ولسم آیات کې دا په کې پنځه مثالونه راځي هغه به تطبیقو ان شاء الله څلورم نمبر دا دی د الله تعالی خسته نمونه په کې راځي دیار لسو او تقابل به وی په مابین د صفاتو د مؤمنانو کې او په مابین د صفاتو د مشرکانو کافرانو کې هغه کې به مقابله کوي نو هغه هم په ټول صفات په دیار نه صفای کې بلس د مؤمنانو او درې برچای د کافرو نو هغه برته سکی هغه برته ذکر کوي نو په دې طریقې سره به دا دعوه سکی هغه برته ثابتې ښا د بر صورت رعد د دعوی د اثبات طریقه وی او بیا به صورت رعد د هغه تجزیه وسنګ یاره تجزیه ات صورت دویم مضمون زمون دا ده کنه تجزیه ات صورت الی مقدم نمبر تجزیه ات صورت الی مقاصدها صورت تقسیم کیا خپل مقاصد ہوتا چې کم کم مقصدونه دی پکې پوښوي نو هغه به پکې بیان کی نو صورت چې تقسیمه خپل مقاصد طرف ته نو پاره کې بابونه دی خیاره 15 ابواب دی پکې اولنې باب به تر سوار لسم آیات پوری تر سم آیات پورې به اولنې باب وی سوار لسم آیات پورې په دې باب کې سړي په دې کې خو اول تا ته وی چې او توحید د دا مسله خو توحید شروع کیږي خو ځکه به د قران نن راځي ترغیب د قران باول کې ورکی چې وری کې داغه نه پس تر تدری او دلایل عقلیه چې کوم دنو هغه برته ذکر کی او علوی پوښوي سماوی او ارضی او جوی برکته میانس کې ټول بیا داغه نه پس په زجر وی پس باندې په انکار د قیامت باندې چې څوک قیامت خلق نه منی راته وګوره اذا كنا ترابا و انا لفي خلق جديد چې خور چې بیا به موږ دوباره را پاسو چې دا وي زموږ ذهن نه منی بیا به زجر ورکی په طلب د آیاتونو باندې چې معجزات غواړي عذابونه غواړي نو د هغه به ورکی دا به تر و ما یاته پورې به دا مضمون شي د اتم آیات نو بیا پنځه دلایل ذکر کړي پس باندې په دوو خبرو باندې په نفي د علم غیب باندې غیر الله لا چې الله تعالی نه بغیر بل چا تاسو نشته دی علم غیب نشته دی او دا رنګ متصرف حفاظت کوونکی یو الله تعالی دی دا غینه پس په بیا دلیل نقلی ذکر کوي په حالت د ملائکه باندې هو الذی یریک او هو یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته په دیار لسم آیات کې به ذکر کی نو بیا به اخره کې هغه دعوه راوړي او رد د شرک په دعا بو کې او باغی درته مثال پیش کی نو دا په دغه کې ذکر کی تاسو ته ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الف لام میم را چرته الف لام میم راتلو چرته الف لام را راتلو چرته الف لام میم را اوس راغی نو دا درې واړه چې رال دا مختلف مختلف په دې کې الف لام میم را کی اشاره دې طرف ته ده چې هغه مضمون چې د الف لام میم په صورتونو کې تیر شوی دی او هغه مضمون چې د الف لام را په صورتونو کې تیر شوی دی دا غیر ټول خلاصه په دې صورت کې راخه په دې صورت کې خلاصه را تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی الکتاب وی دا آیاتونه د کتاب یعنی د کامل کتاب دی کامل کتاب سره هغه قران دی ها نو دا ایت وی والذي انزل اليك من ربك الحق او هغه قران الذي هغه کتاب انزل اليك نازل کړه شوی تا ته من ربک ذ طرف درفتانا الحق غرشتیا دی هغه حق کتاب دی صادق دی رشتیا دی ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر د خلکونه ایمان نه راوړي اکثر د خلک بیان نه مني یاره چې حق کتاب راشي رښتونه کتاب راشي بیان نه مني اوس د توی راشه کتاب ومنه او دا غي مضمون ومنه نو دلایل پیش کوي په توحید باندې درې اولنې دلیل ګوره الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها الله غزا رفع السماوات چې پورته کړی اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنه ترونها چې تاسو وینئ ها څه وینئ ترونها یعنی تاسو دا اسمان وینئ چې بیستنی ده بعض وی دا ترونها هغه تر دي بعض وی نه دا نه د قید ده بغیر عمدن بغیر د اغستن نه ترونها چې تاسو وینئ کستن وی مټه وی اسمان ته وی با خو تاسو نه وینئ خو تاسو نه وینئ دې لپاره چې تاسو په ملاقات طرف خپل په قیامت باندې یقین لرئ دا تر دې پوري یو دلیل ته ذکر کړی سره پاره اسمان ما پیدا کړی دی اے زبر ما ز اوچت ذات ما هر یو شی زما د امر تابع دی نو دې بل نه ولې غواړي د بل نه مغواړه کنه بس زما تابع دي ارته کنه زما په اډر چلیږي کنه خدا وشو هو الذی و هو الذی مد الارض نو چا ویل چې نه مشرک دا وایي نه زه خو ځکه بل چا نه غواړم چې الله خو ډیر لری دی مونږ نه بره دی او مونږ د زمکه والا خلکو نه چې کوم دین هغه غواړم مونږ ته نږدې دي الله وایي زمکه د ما په کنټرول کې ده او هو الذی خاص الله غدا ته دویم دلیل عقلی ارضی دی مد الارض چې غړولې د زمکه خورا کړې د زمکه وجعل فیها رواسیا او ګرځولې پر زمکه کلک کلک غرونه مضبوط مضبوط غرونه و انهار او ګرځولې دي پکې نهرونه اولی او سندونه و من کل ثمرات او د هر قسم غلونه جعل فیها زوجین ګرځولې دي پدې کې دو جوړي اس نه نه دو دو دو دو جوړي دي دو دو جوړي څنګه دي وای هر یو څه کې مذکر او مؤنث دي ها کاغه غنم دي کاغه جوار دي کاغه ونی دي بعضی وای چې نه دو جوړي دا دي چې یو پکې خی یو پکې خراب یو خوږ یو تریخي پوه شو کنه نو دا دو جوړي دي یغش اللیل النهار پټی الله تعالی په شپې باندې ورځ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې تیر شو کې لآیات دلائل د توحید د الله دی لقوم د پاره د قوم یتفکرون چې غي فکر کوي په دې دلایلو کې چې په دلایلو کې فکر کوي سو کو نو هغه په دې باندې پوي دی شي وفي الارض قطع متجاورات اوس چاوي چې نه خالق خو الله دی اے خو مونږه خدا خالق خو الله دی خدا نعمتونه تقسیمي یا بل تو الله وینه تقسیمي هم بل تو نه دی تقسیموم وفي الارض پزما کې قطع ټکړي دي متجاورات یو بل سره نږدې نږدې او بعد داسې چې هغه شاخونه سي لګ کرانګي غونتی کم غونتی نو هغه ته غیر سنوان یوس قاب ما ان واحد سکول شي په یو قسم بو سره اوس دا وګوره یو قسم بي دي ونفضل بعضها على بعض في الاكل او غره کومه بعض له په بعض باندې په الاكل په خوان کې یو قسم باغ به یو قسم زمکه به یو قسم به وبس کول شي لیکن چې ګوري یو میوه به اخري هغه به خوږی بل چې وګوري هغه به تر وای ترخه به نو داسې قسمه الله وای دا دا بدلون سوک راولي دا خوندونه سوک ورلیږي دا بدل بدل سوک ورلیږي تاسو دې ته نه ګوري ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې لآیات دلائل توحید د الله دی لقوم د پاره دا قوم یاقلون چې خپل عقل استعمالي څوک د عقل نه کار اخلي په دې باندې بپوي شي نو دا درې دلایل پیش کړ اول دلیل عقلی سماوي اسمان والا بیا دلیل عقلی ارضی زمکه والا بیا دلیل عقلی وستی په دې میانس کې وته دلیل پیش کو په دې باندې خو پوښي د الله بندګانو چې پیدایش هم زما دی نعمتونه ورکوم هم زه نو بیا ولې د بل چا نه غواړي چې هغه نه پیدا کولی شي نه ورکول شي نو هغه نه ولې غواړي خجی وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد دا اوس زجر دی ښا زجر دی پس باندې په انکار د اخرت باندې چې د قیامت نه داخله څه کوي انکار کوي وان تعجب او که چرته ته تعجب ناشنا غني فعجب قولهم د توحید نه انکار داخله کوي ته وایي چې بخلق دي دا توحید د الله نه مني دا خو فرید الله وایي د دینه بل خبره دی نه مني فعجب قولهم ناشنا روینا دوی سوي ايدا كنا ترابن چې آیا چې مونږه خوري ا ان لفي خلق جديد آیا مونږ به بیا په پیدایش نوي کیو نه نه بیا نشته دی په چې چې د مړ شم او خوري شم بیا ما څه کوی را پاسي الله وی دي ظالمانو ته وګوره دې دینه تعجب پیدا د در ورکو اوس تخویف ورکړي پټای د چې په غاړه کې واچول شي او پاغي باندې ویختو وی پاغه ویختو کې بیا سپګی شي خبر اورته هغه ته ویل کېږي الله دې موږ ساتي په قیامت کې به کفار ته ذات ویل شي او اولایک اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور دي هم فیا خالدون همیشه به دې په دې اور کې ويستعجلونک بالسیئه اوس دا د دې بل زجر بیانېږي زجر ما تاسو یې دوی بد خبرې بد بد کردار بد اقوال چې دا کم خلک چې مشرکان دي دوی څه کوي دوی د الله عذاب غواړي خو شکنه ایمان نه راوړي او عذاب غواړي نو دا ظالمان دي ويستعجلونک او په جلدی سره غواړي ستانه به سیئات عذاب قبل الحسنه قبل الحسنه مخکې د ایمان نه حسنه نه مراد لکه ایمان دی ایمان نه راوړي ادي وی عذاب راولا وقد خلت او یقینا تیر شوی دي دا سه عذابونه په خلکو راوستي دي چې هغه له مخران کړه دي شرمولې دي په شرمونو باندې نو دا المسولات دا معنی ده بعض خلک دلته کې معنی کوي پښتو لا مترجمه کې ډېر غلطي معنی کړي مثالونه لګینه مخکې کې شي لکه مثالونه المثالات بیا پکارو دا المسولات دي ها وان ربک یقینا رب ساتي دي لذو مغفرت للناس خامخا مغفرت کوونکې خلکو لرا علی ظلمهم سره د شرک دا غوینا شرک سره الله وی د بخل کوم نه ته ان الله لا یغفر ان یشرک به الله خو شرک سره بخل نه کوي نو څنګه دلته کې وایي چې علی ظلمهم جواب دا غیدار لذو مغفرت للناس خوشوي د ظلم نه وی عام ظلم مراد عام ظلم شرک نه ده عام ګناونه کې مراد یا علی ظلمهم لذو مغفرت خامخا ورستو کون کې د عذاب دی علی ظلمهم تر د شرک د خلقنا شرک کوي یعنی د عذاب ورستو کړی یو زمانه پوری روز ته فکر تراش یو معنی دا ده و ان ربک یقینا لفتات لشدید العقاب خامخاص عذاب ور کون کرے و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه اوس دا زجر دے فطلب دا آیات باندې چې دوی بیا څه کوي وای مونږ بس مونږ ته معجزه راوړه خو کومه معجزه ما تاسو ته ویل بنی اسرائیل کې برازي سوچ بنی اسرائیل کې قول نه کسو پیری چې هغه معجزه چې مونږ یې غواړو هر قسم معجزه نه منو ويقول الذين او يا کسان کفروا چې کافران دي لولا انزل عليه ول ناراضي په پیغمبر باندې ول ناراضي په باندې آیت معجزه من ربه طرف در رب دنا هغه معجزه چې مونږ غواړو نو انما انت منذر الله ورته وي او معجزه خو ستاسو اختیار کې نشته ستا خو دوا کار دي یو خلق يرول بل خلق ته لار خودل معجزو کا استانه دي انما انت منذر یقینا ته يرون کې خلق لرا پوښوي ولکل قوم او د پاره د هر یو قوم احادن هدایت کون کې دي دلته بعد وی تقدیر ذات دي انما انت منذر وهادن ته يرون کې او هدایت کون کې ولکل قوم هادن ومنذر او د پاره د هر یو قوم هدایت کون کې او يرون کې دي تقدیر د عبارت داس له هغه اکتفا خو تاسو ته ویلې وکړه نو هغه دا یا دا دا چې انما انت منذرون یقینا ته يرون کې ها ولکل قوم او تید پار د هر یو قوم هادن هدایت کون کې ځکه پیغمبر اسلام په ټول قوم تراغله ده کنه الله یعلم ما تحمل كل انثى اوس نور دلایل شروع کوي مینس کې د جرن ورکل دوی ته اوس بیا بعد د دلایل شروع شو پنځه دلایل ذکر کړي په علم د الله تعالی باندې مشرک ته وای چې ته ولې د الله نه غواړي و یره دې دې بل نه غواړم دې د ما आवाज اوري د ما ترانی دې دې الله وی وته الله بنده زدر نه خبره ما ته د معلومات دي کنه خو ما نه غواړه بل نه ولې غواړي الله يعلم الله تعالی پوری ما تحمل كل انثى هغه چې حمل اخلي هر مؤنث هر خلا وما تغيض الارحام او هغه چې کمي بچدانه ها و ما تزداد وقت زیاتی یې څنګه کم یو زیاتی نو بعد یو بچي بعد دو بچي راوړي خو څه کنه یا و ما تغیث درخام هغه چې کم یې په خلق کې په پیدایش کې بعد ماشوم پیدا شي یو لاک پیدایشي نه ها خو شي یا یو غوږ نه نو دا کم شو و ما تزداد هغه چې زیاتی یې بعد سره پیدا شي الله دې موږ ساتي نعوذ بالله نو هغه څه وی دا شپږ ګوتې تاسو لیدلی وای کنه نو دا زیات شي یا و ما تغید الارحام هغه چې کمایې په موده کې و ما تزداد هغه چې زیاتې په موده کې بعد موده کې کم شپږو میاشتو کې پیدا شي بعضی پوره شي نه میاشت نه پس پیدا شي بعضی په کې لا داسې وي چې هغه څلور کاله بعد امام ضحاک بارک راځي کنه چې پیدا شو خندلې نو هغه څلور کاله بعد پیدا شو وکل شیء عنده بمقدار او هر یو څه چې عنده د الله سره بمقدار په یو خاص اندازه باندې دی عالم الغیب اوس ګورا نو دا عالم الغیب الله دی کا الله تعالی د رحمونو د حالت نه خبريږي تاسو دا غنه ولې نه غواړي په دنیا کې بس تاسو نه خبريږي تاسو دعا باغ نه وي هغه اوري عالم الغیب پوهه دی الله تعالی په غیب باندې په پټو سيزونو باندې او شهادت او پکارو باندې الکبیر او چت الکبیر او لوی دی المتعال او چت دی شان او چت دی لوی مرتبه والا دی ګرځیدون کې بن نهار په ورځ کې الله وی دا ټول ما ته معلوم دي نو زما ته چې معلوم دي بیا ته ولې د بل چا نه غواړي له معقبات نو دوی ټیک ته الله ته خدما ما حال معلوم دي خو زه په دې بعضی مصیبتونو کې بعض خلق چې کوم دی هغه ځکه هغه ته رجوع کومه بعض مخلوق ته بعض معبودان ته چې هغه دفاع هغه تحفظ کول شي دفاع کول شي الله وی دفاع زکم له معقبات هغه الله تعالی د پاره معقبات نوبت په نوبت راتون کې ملائک دي اے ملائک دی یو بل پسې راځي ستاره تحفظ د پاره حفاظ حفاظه ملائکی یا معقبات التي یاتینا عقبتا بعد عقبت هغه دي چې راضی نمبر په نمبر یو نمبر په نمبر راضی یا معقبات مؤخرات الله تعالی نه بدلی ما هغه نعمتونه هغه حالت به قوم چې یو قوم وی حتی تر دې پورې یغیرو چې بدل کی دوی ما هغه عملونه هغه عقیدی به انفسهم چې دوی په نفسونو باندې لازمی دي الکه دې خپل عمل بدل کی الله وی دې په عذاب ذکر اولم د خپل عقیده بدل کړه دې په عذاب ذکر اولم نو دا د دې وجنه په عذاب ناراضی دا هغه بدل کړو ما ما په نعمت بدل کو نعمت خدای په عذاب راوستو اوس چا وی چې نه سوک سوک په کې داسې وی چې هغه نه هغه خط خط اقوادار عذاب پر د مصیبت پر راشي الله مو یغه زما خپل کار دی و اذا هغه بیا فرشتي نشي د فقوله و اذا اراد الله بقوم سوءا او کله چې اراده وکي الله تعالی دی یو قوم په بار کې د بدی د بد حالت ته تکلیف فلا مرد له نو نشته واپس کېدل غیلرا مرد له من مقدر میمی دی بعد اس معنی د اسم فاعل تر فلا راد له نشتره واپس کوونکې غیلرا و ما لهم نشتره دوی لره من دونه غیر د الله تعالی نه من وال سوک حفاظت کوونکې وال هغه حفاظت کوونکې وی چې هغه تاسو سره دوستیم کوي هغه ته بیا څه ویل کېږي وال ورته ویل کېږي والذي خاص الله غذات ته بل دلیل ګور دلیل تصرف ته الله تعالی چا وی چې نه د دې نعمتونو تقسیم او د دې کارونو تقسیم چي دي تصرف دا به بل چا کار وي الله وی متصرفم یوازې دي ويسبح الرعد او اوس دلیل نقلی پیش کوي ښا چې راته تنا هغه فرشتي چې هغه ته عبادت کې هغه هم د ما تسبیح بیانې ويسبح الرعد پاکي بیانې رعد فرشتہ رعد قران کې ما تاسو ویلو یو په معنا د سر راځي په معنا د هغه پړقا او هغه غلط سر راځي او یو هغه غلط چې کوم کېږي اسمان کې یو د فرشتہ لري ځمانه په دغه په وریځو مقرر ده هغه دا وریځ شړي نو هغه پاکي بیان یې الله تعالی لره به حمده سره د حمد د الله صفات د تسبیح او صفات د حمد د دواړو ثبوتی او سلبی دواړه بیانې ول ملائکه او نور ملائکی من خیفته د وجه د دار د الله نه الله نه ډاریږي ښا دانش تر چې راغوي اختیارات او تصرفات دي و یرسل الصواعق او علیږي الله تعالی تندرونه فیصيب بها نو رسید تندرونه مناغه چاته یا شاو چی را دیو شي وهم یجادلون فی الله او اکثر دا داسې خلک وی یجادلون فی الله چې جګړه کوي بحث کوي فی الله فی توحید الله دا الله په توحید کې الله وی پاغي ور غردم او هو شدید المحال او هغه الله تعالی سخنیون کړي شدید المحال شدید الاخذ سخنیون کړي الله تعالی چرانی ول کې ډیر سخت کوي اوس چې درته وی چې او پیدا کړی ټول سیزونه مادي تقسیمو می زو او رمزو پوښ کنه دعاګانې ز قبلوم نو اوس د تپاغه دعوی صورت باندې راغی او در تسه کوي رد کوي د شرک په دعا له دعوت الحق نو خاص الله تعالی لرا دعوت الحق بلنه د بلنه د حق بلنه د حق د الله نه ده یعنی د الله نه حق بلنه دار چې تړي د الله نه سوال وکړي د الله نه ما سیوا د بل چا نه غوښتل دا سری دا باطل کار دی دا غلط کار دی دا معنی دا یا بعض حسن بصری چې الحق الله له دعوت الله خاص الله لره بلنه دا څه چې دا د الله والا ده بس د الله بلنه دار چې خاص دا غني وغواړي کبل چانه دې وغختل بس دا د الله بلنه بس بیا دا ته بل چانه وغختل دا معنا شو یا کشاف وی له دعوت الله تعالی لره بلنه ده والذین یدعون من دونه اوس مثال ورکي هغه کسان چې مدد غواړي من دونه غیر د الله نه لا یستجیبون لهم بشیء نو هغه نشي قبل ولدا دعا دوی ته په هیڅ چیز باندې هیڅ شی متنشي ورکول الا کباسط کفیه وما دعاء الکافرین نه دا بلنه د کافرانو الا فی ضلال مگر په تباہی کې دا بے فائدې ده د اس فائدې نشته دا چې کافران کوم مدد نه غواړي دا څنګه دا مثلا مثال او مثال تر تطبیق کوي مثال دا څه شو چې موصل دا څه شو چې کافر دې د خپل باطل معبودانو نه څه کوي دعاګانې کوي د الله نه ما سیوا دا غنه مدد نه غواړي الله وایي د مثال چې دا غنه مدد غواړي داسې مثال دی لکه یو سړی دی د کوی په غاړه کې ناستو ادا ته وبو ته لاس وګت کو چې وو بو زما د خلی تراشه وو بو نو برات نشي د خلی ته دا نشي راتله دا به د ټوله ورځ ناس له تند ور دي کوي په غاړه نشي پوښ کنه خو لیکن وبو به خلی ترا نشي دک شانتی الله وي د غیر الله بلنه داغه مثال د وبو دی وبو وبو ډیر کمزور شي دی پوه شو کنه او په ډیر کمزور شده په خپل بالکل حرکت نشي کولی دا حرکت بس د لاند د برن لاندې طرف کوي همیشه لاندې رواني دا کته زی الله تعالی د دې د باطل خدایانو دغه چې هغه همیشه لاندې طرف ته روان دي نورم کمزوري طرف ته او ته چې کوم دنه تر ازي د هغه نه سوالي مدد غواړي هغه ستا مدد کله کولی شي یو مان دا بعد وینه دا د سراب سره مثال سراب تاسو پیژنئ هغه په دشته کې سره کله رواني کنه د شګو سین وته موږ خلک وای نو دا ته لر به تا تکار چې یاره خو تم تګیو می او دا ته خیسته ته پړه کوی کنه تړې وای چې یاره دی خواته زه ورسم کنه دا ته وبته اوس کم چې سم فن نو ته لار چې تا شګي هغه وبني هغه شګي پړه کوی نو د دې مثال دا ته دی لکه د شګو سین ته په غاړه کینی او هغه ته لاس ورګدای او وبته کوي هغه را دغه کوي چې مال خپل تراش نه کوي کو بچر ته دی خوشی دي نو دغه شان ته الله وي چې په دې کې خیر چرته دی باطل معبود کې چې تر دنه مدد غواړي دی غریب څه کولی شي راشه د الله نه غواړه دریم ته دغه تطبیق په کې چا داتم کړی دی چې او په داتې شی دی دا په کاف کې نه راګیریږي چې ته تلاش داسې وردای کنه داسې راونی راکیږي دا داسې نه کیږي نو دای داسې دی لکه چې ته مطلب د غیر الله نه مدد غواړي لکه او بچ په موټي کې رانی سي نو دا نه رانی ولګي بس داسې لګیا کنه ټول عمر بداسې ستړی شي